مکی صورت ته اته د ارشم د بنزول کې پس د صورت قمر نه صورت صحافات کې اجزو د نیکانو بندیانو نو سواد کې وایي چې مصائب په امراغلیو تکالیف پس شیو راغلیو ابتلو بالمصائب مصائب پر راغلیو تکلیفونه پس شیو راغلیو داوود صورت هغه ابتلاء المستفین د غوړه خلکو ابتلاګانی دا وی امتحان نه خلاصه د صورت اولنې بام 14 آیات پورې ده پای کې مقاصد اربعه او زور نه ذکر کړي دویم باب او یایم پورې ده ولسم نه پدې کې امتحانات د انبیاو چې په سره غلي امتحانات دریم باب دا یو یایم د تر اخره پای کې واقع د آدم علی السلام او د شیطان چې چا تکبر کړل نو هغه الله ته کړل تبا کړل امتیازات کې ابتلاءات د پیغمبرانو سواد القران ذکر والقران ذکر گواہ قران نصیحت والا پس ته گواه دی چې د شک ځای پاتې نه دی چې د شک ځای پاتې بل الذين كفروا في عزت وشقاق یاره دا نه مجبولې نه بل الذين بلکې هغه کسان چې کفر کړل په عزت وشقاق هغه دې په تکبر کې وشقاق او مخالفت کې کما لکنا من قبلهم سمره مې چې کمونو کم اهلکنا سمره مې هلاک کړی مکه دې نه پیړو نه فنا د ولا تهین مناس نو دې چلی والس ولا تهین مناس او نو وخت خلاصي واجب زورنا په انکار د پیغمبر واجب او دې تعجب کی دې خبرنا چراغ دې تیر اون کې دینا قال الکافرون او الو کافرانو حال سارم کذاب تیرندار جادوګرو دروغجن زورنا په انکار د توحید اجال الایت الا واحده آی ګرځي دې د ګڼ خدای نه یو خدای ګڼ ذمہ وار یو تاوال کی ان علی شنو جاب یقینا دار چې کومینو چې د جیبا او ناشنا خبره ده ان هذا لشنو جاب یقینا دار یو شی ناشنا وان تل کلمه لو منهم روان شو غټان او سرداران د دینه عالم شو چې زئی زئی زئی واصبروا علی الیاتکم کلک شي چې کمنو په خپل خدایانو باندې په خپل عقیدت شي کلک شي موږ په خپل مطمئن یو زمونږ چې کمنو مشران هغه بالکل سو صحیح او دا نور چې کمنو وي نور خبرې ما مانی او نور چې کمنو چې ما نه دا په قوم شو وایا واسبر ولا علیاتکم او ټینګ شي کلک شي په خپل خدای نه باندې ان انا لشم یراد یقینا دا یو شی را دکړې شوی یعنی دې د پاتو صلاح شتره دې نشانه وشو نه دی اورې دې موږ دلاره پاغه دین په خواني کې پاغین ورستانو کې ان هذا ان هذا الا اختلاف اذا مگر درو زورونه په انکار د قران آیا نازلول شي په دې باندې چې کندنو قران آیا نازلول شي په دې باندې قران زمون ترمیان دا منګ یو لکه دیو دیسو شو پیغمبر شو په منګ ولې دا وای نه راځي بلکې دې په شک کې یا زمانہ بل ما یذو عذاب بلکې لانه سکل عذاب زمان اې دې سره د خزانه د مهربانه دراب دي ته زور اورو الوهاب بخون کی ورکون کی یا شته د اختیار د اسمان د زمه کې او ته چې مې دې کې نو دې خيږي په زرايو باندې او په لارو دی وخیږي جوند ما او نالک موضوع من العذاب یو وړو کې لخر ګوډ دی هنالک چې دې په دې میدان کې موضوع من العذاب شکاست اور کښوې د ډلونه نسبت درو کړه مخ کې دینه قومونو او دیانه فرعونانو او فرعون چې کوم رسول او تا خاوند حکومت یا خاوند لخرو یا خاون د میخونو وهلو چې چا و چې کمندونو ایمان راوړل نو هغه باندې به میخونه والو کوټلینو کې به شوري کولو زلوتاد و سمود و سمود و سمودیان او قوم لوط او اصحاب له کاو ځنګلیان دا ویډلې ان یو ایس یو تند دین الا کذب رسول مگر نسبت درو کړو پیغمبرانو ته فاقیتا ثابت شو په عذاب زمان وما ينظر اولا انتظار نکی دا خلق مگر ذکر کی یوی ناری یوی مالا من فوات نشته دی لري ساره دلو چرا شی وری ساره دل نشته او وای دی ورب زمونږه حاصل لنا تنا قبل یوم الحساب فتلوار را کی مونږ چې کوم نو خپل برخه مخکې حساب کتاب نه هربل د مخکې مونږ له عذاب راولې اس بر علامه یقولون دین قران منی نس منی پیغمبر منی نه توحید منی نه آخرت منی او پیغمبر ته تاسو د خبرې کې چې راي وړه راي وړه راي وړه نو پیغمبرانو ډېر لوی صبر دي الله ته اسبر الا ما یقولون اسبر الا ما یقولون تلوار مکو صبر کوا لکه پتا چې د ابتلا ده دا په نور انبیاء هم وا ونه شي په مناسبت په اول باب کې ابتلا د چا شو د نبی علی السلام نو لکه څنګه چې په تا سره ابتلا ده امتحان دی نو په نور هم بیام سره غلیو امتحانات راغلیو هغه زړونو تا کړه نو تم زړو اصبر علامه یقولون صبر کو باغ باندې چې دې تیږي وي او یاد کا بنده زما داوود زلای دی داوود دی مت والا انه اواب یقینا دی او عاجز کون کرا ګرځیدون کې الله تا پور الله سورو صفاتونه بیانې او يهودي بیمانه چې کومو سمره پیغمبر بندامي ان سخن الجبال ما هو یقینا موږ چې کومو تابع کړی غرونه تابع کړی موږ غرونه سره دنا یو سبینا چې پاکي ویلا بلا شی او اسراف ما خامې ټیم کې سار په ټیم کې او باران را جمع کړی شوی طول الله تعجزان الله تعجز کولا وشدد نامل کهو امون مضبوط کړي و چې کمنو ام بادشاہي ده فاتنا الحکمه او ورکړ مې دلرا پیغمبري طاقت د فیصله او فصل الكتاب او غوس غوس خبرې ډیر صفا بیان دی کو داوود علیہ السلام ډیر صفا بیان والو یقینا راغله تا راغله تا تا چې دا چې کومونو به ټیم کمرې ته شو او دا خو زموږ عبادت ورځ دا دی عبادت په ټیم کې شو هغه وته یې لري ګمه یې دا جګړ مار دي بغا با زنالا با چې ترکشي کړي دا ظلم کړي زیاتې زنودین په زنو باندې فیصله وکړه ترمنځ په انصاف فلا تشتت او د هم نه تیرې مکو طرفداري مکو واذن الى سوا سرات او قیمت سملا یقینا فیصله او ته شروع کړه ان هذا کی یقینا دا زما ور دي لو تو سو تو سن نه جا د دې بارے حکم سلګړي ولی انا تو واحد او زما ګډه والا نو دی وی اکلی او ذنی فی الخطاب ما زموار کا مالک کړي یوی ګډه دا یو مارا که زما د رسشي سل شي فازنی فی الخطاب حاضر دور اور د زمانہ په بیان کې یعنی کده اوس خبره کې څه دلیل نه وای نو بس دې صرف چالا کړي نو دې په چالاکی ډیره کې چې د بيزه د زمانہ په چالاکۍ ګټل شي خدا د زمان فازنی فی الخطاب حاضر دور اور د زمانہ باندې خبرو کې یا داوود علیہ السلام فکر را نه دا ته خبره کما او تاسو سوق کې نو موږ هم ډایرک وایو لکه دا خو زیاته څه کوي سم ورته دا سنت او څه کې موږ داوود علیه السلام هغه چې کوم د لوی همت خاوند دی په مظلوم باندې ډېر خپه کېده چې زه دې یو غړه ده او دې چې کوم نه یو غړه سکی اخلي نو دې ته ډېر زیاته کې څه کې لقد ظلمک دا غړي زیاته کې په تابان چې دا یو غړه نه سکی اوس لږ صرف دومره خبره پکاروا چې داوود علیه السلام کو نصیحت په تور خبره کوي دومره وا چې داوود علیه السلام دې بل نه څه کړی تاسو کړه چې دا ګړه د دنه په ټکړه خو تا نه ده اوس کله یو هغه د دنه سګړي په ټکړي داوود علی السلام په تلوار وې وی زیاته دروانه فورا فورا ذهن ته خبر رااله او دا خردنه تاسو په کارو ما ډایرکټ د ظلم په تو لګوله په دې ډیر څه خو پښه د لوی شان والو د پاره دا امتحانوم ډیر غټو دا امتحانوم ډیر سو فورا الله ته پزاره الله معاف کا الله معاف کا الله د براولې کو داوود تما د لوی شان والا ګرځولې تو فیصله کې ته به هوش نه کار کې ډایرک په حکم نه ابتلا وا هنوز جو کړو په جنای مين شو داوود علیه السلام ولې داوود علیه السلام حسین له کوڅو چې په جنہ کومې نه ده دا څه کومړ یو عام دیندار الک چې هغه نه مینیږي ادا دې چې سویه کومه کیسه کوي دروغ د اوریا دا خو چې کمنه یو عام الک کوم داسې نه بیا داوود علیہ السلام د شان والا ټول دروغ د ټکوس دی دي سي لقد ظلمك بسوال ناجتك یقینا زیاته کړه نور په سرور خپل نور دي ظالمکا بسوال ناجتکا یقینا زیاته کړه په تا باندې او غختو د ګړستان یو ځای کې خپل ګړو سره او یقینا ډیر ده من الخلطاء شریکان نه خامخا زیاته کې جن دین په جن باندې مگر هغه کسان چې مان راوړل او عمل کوي نه او ډیر کم دي چې تدا وایي ګمان کو دا خیال را غف کو چې دا سو شو ازمه یو از مقدار چې دا زما د فیصلو رضوا د عبادت رضوا او فیصله رااله دا خو فرشتي راغلي وي نو معلومه ما دا چې شخصي عبادتو کې اهم ټیم مور کوا چې د فیصلو نه کم ټیم فارجي نو هغه کې شخصي څه کوا عبادت او ما ټول رز عبادت د څه کړی دا ور کړی دا نو دا خو د خلکو ضرورت راځي د خلکو فیصله راځي داوود علیه السلام پوه شو چې زه به بیا د پاره بل څه درې کوم یا الله داوود علیه السلام چې کله موږ زمي خو په زبانه نو د بخنه وخت در خپلنا او پروت ورکو او راو ګرځي الله تعالی موږ بخنه وکړه تا یقینا د لارې موږ په نسبت لوی درجه نو دا دې چې کوم کیسه کوي يهوديان هغه درجه ورکول کیږي پاوس نما او خیتو دا لواتلو و داودا یقینا خیتا کړه او دا چې ګرځول موږ ته خلیفہ تن فلار دا نائب پزماګه کې خلا خلیفہ چې زمون قانون بجاری کړي فیصله کو د خلکو مې په انصاف په حق باندې امر باندې کا په طبيعتونو باندې دی باندې فیض الله کان سبیل الله نو خطاب کی تعالی بلار دا الله نه یقینا کسان چې خطا کیږي لار د الله نوم دی د عذاب سره توجه لارنه چرکړه دی رضی صاحب دلیل عقلی نمین پیدا کو اسمان نظم کې چې مزدی کې به کار بس دا ګمان دا کسان شنکار کړل دي تبعه دا کسان نه شنکار کړل ورنه دا ګرځما کسان چې مان راوړل عمل کړل نه کله کله فساد ګر بزما کوي یا ګرځما متقیان کړه نه فرمانو دا د شان والا کتاب نازل کړه مې دلاره تا دا د خیر او برکت نه ډک لید دبرو آیاتی تا چې فکر وکړي په آیاتونو لاره کې نو فکر او سوچ بغیر د دې نه کیږي چې سړی له معنی نه ورځي څنګه فکر کوي ولا تذکر اول الباب او دا چې نصیحت واخلي عقل من خلق دیمه اطلاع د داوود سليمان عليه السلام پر کړه مې داوود عليه السلام سليمان بچي نعم الله څخه سبنداو یقینا هغه راګرځیدونکي الله تا وګوره د اسماعیل شان ته وګوره کنه ای زور داله هر کله چې پیش کړی شو بده باندې بلا شیر ما ذکری په ټیم کې صافنات الجیاد هغه غورا او کرا سنا غورا کرا سنا چې منډه لکم تیار کړی هغه سنا او ته پیش کړی شو اصافنات الجیاد غورا او کرا سنا فقال نو سليمان عليه السلام منډه ور ور کوي اج منډه ور ور کړه او دا چې کمنو ته ولاړو انو از زین درازي چې پیغمبرم تماشې کوي پیغمبرم څه کوي تماشې کوي او دا چې کمنو ګرون کې ولاړ دی آسانو چې کمنو د منډه څه کوي تماشې کوي نو سليمان عليه السلام ډایرک وي زه چې دا منډه سره مینا کوم دا زما د آسانو د رئیسونو سره مینه لګره دوبای د شیخانو ته دوبای شیخ نیمه چې زما چې کمونو صرف د رسول سره صدا مینا ده خدا د جهاد مال له زما سره د دې د وجه صدا مینا ده حدیث کې ناراضي الخيل معقود بنواسی الخير آسان چې دی داغه د تندو سره خیر تړلې وي چې جهاد لکمی نبی رسول الله آسان تقسیم کړی دی یو سره جهاد په نیت باندې ساتي حب الخير هغه مینا چې کوم د خیر او د نیکای یعنی مینا مې وکړو خو مینا د څه ده د نیکای دا ان ذکر ربي د وجه د یادولو درم زمانہ چې دا دې آسان باندې زماره رب سکیږي یادېږي او په دې آسان باندې jihad سره کیږي ټوپک سره وسلې سره اثر مینا کول د jihad لپاره دا ځاله مستقل عبادت ته ها ذکر ربی د وجد یا تیا طرف زما نو حتا تر دې پورې چې توارت بل حجاب پنا شو د استونه په دړو کې پاغ پردو کې په دړو کې شو پنا شو نو يردو علیا واپس کې دا سونه ماتا به بس راولې راولې ردو علیا واپس کې دا ماتا فتقطان شروع شو په خپل سليمان بادشاہ هم نه پیغمبر هم نه فتفتان شروع شما سم بسوتو علانا په مغولو د سټونو دا په مغولو د په مالش کولو د پاندو باندې او د سټونو باندې په خپل شروع شو بنفس نفیس او د آسان سټونه او د آسان پاندای مالش کولې پیغمبر دی او د آسان پاندای او د آسان سټونو مالش کې د څه د وجنه د جهاد د وجنه چې د دې جهاد سره دوره مینه ده د اصل څخه کمونو پاندای مالش کوي او د اصل څخه کوي مالش کوي او دا ټنګیوالانه تاسو کا چې منډه وای چې راولي نو سات تل بچت کی او په دغه مغه سټ ولا چې کمونو دا کی لګي وګرځي راو ګرځي او تاسو ټپا ټپا ویټو پیدا سي کاران په تاسو کما سم بسوق ولا نه دا غنه دغه مراد دي نو د دینه بنی اسرائیل څخه جوړ کړو دین د سليمان شان بیان شو چې کوم مجاهد پیغمبرو او څومره لوی جهادي پیغمبرو مکی صورت ته نبی علیہ السلام ته ورو چلخی چې دغه شان دی باسونه ساتل غواړي او دغه شان دی د پیغمبر د سليمان په شان کار کول غواړي او په دې سونه بسوري کې جهاد به کوي دوه طریقې ورو څه کوي خی کنه برابرې وتا ان دا د دینه څه جوړ کړو هغه تماچې ته ولاړو ان دا غنه ګورده ما جګر بوسه شو قضا شول دا څه ول کرکټي نوم قضا نشي چې د سلور میاشتو ول کرکټي چې وخت لګیدلې نو که پر کرکټ کې نه راو د ساتي خیال ساتي چې طالب یې کرکټ کې خدای مکا خدای مکا کارا هغه هغه هم چې کمنو دو موس خیال سکی ساتي نو سليمان خو یې ډیر لوی د شان والا نه کړ او ډیر لوی پیغمبر دی ناغره څنګه وې مستدا شو او بیا تر قضا شو یو رسو کیدل بل قضا کیدل نو پیغمبر مو قضا کو او لا بل الله چې بیا ویرا واپس کی دا نور وی واپس کی نور کم نه دي دا کې جوړو دوه لا نور را واپس کی او به معجزه د پیغمبر په اختیار کې خونی نو دا نور دې کې کوم ځای راوي استو او لا بل وی بیا ولګیدو نو تورا را واغتنو دا اثارونه چې کنه خو پیواله سو جنې ته نو ورته تاسو د وجه زمانه مستده کلا شوی نو ووم دې کوم نه ډب دې کوم نه کیږي نو مونږ په خپل کلا کړل او زور احسانو لګاغه دا اثارو نه پیوي اثارو نه څټونه وي ادا د بیت المال مالو نو دا ولې غل جایز شغه داوال خو دروغجن دروغ وي ورستونی د قیاس کوي دا دغه مانو چې موږ کوم وکړه دا نور یې څه خلکو ځان جوړ کړی دي فطفقا مسم بسوق ولانات شروع شو چې کوم نو په مغلو د پاندو سټونو باندې ولقد فتنا سليمان دا شان بیان کو اوس امتحان راغی دومره د لوی شان والا پیغمبر پاغوم سره راغلی دی مخکې د داوود شان څخه بیان کو بیا امتحان څخه دا اوس بیا ولقد فتنا سليمان یقینا اسم استمع کړو په سليمان باندې او موږ ورته چې کمنو په تخت د باندې جسدان تش جسا سمانا بیا چې کمنو راو ګرځي د الله تعالی حدیث په خپل ځای صحیح دی دلته مطلب دا چې سليمان انتهایی بیمار شو ډیر څه شو بیمار شو سم په تخت باندې پروت د غشان دی به صحه تا به چې صاحب بیا ول الله صحت سکو نو بیا خوشو روغ شو نو بیماری به څه شي و راغله د لوی شان ولا پیغمبر د بیماری به راغله دا یا هغه حدیث تفسیر کې چې زبر جما کوم مخکې لخر ذکر کو او د آسان ذکر کړ اوس وی چیرې ټول بیبیانو سره به جما کوم چې مجاهدین شي پیدا شي خو په زبان مبارک ان شاء الله رانه نو بیا صرف یو بی بی دا غیر چې کم دنو حامل شو او هغه نیمګړه غونته بچي وشو بیا ته فکر راغی چې ما ان شاء الله نو سبا دا خبره د دینه چې کوم شو کول ګوتای ته شو روکا شو بیا چې کوم نه مې کې دا یار خو مړه چې صد روح دی اصلي سید لیکلي ته وی تفاسیر لیکلي هاي غریبانان ته دې لیکلي چې وګور خلکو دا غندونم سدي لیکلي نه دا نو لیکلي چې په ایمان نه اړه ایمان له نور کې بال کینا علی کرسی جسدن ثم اناب او یقینا چې کندنو اولا کینا او موږ ورته کې موږ خود په تخت تخت د باندې جسدن جسا ثم اناب او بیا چې کوم راو ګرځي نقال او د ورب می اغفر لی وهب لی ملکا او بخما او راکما له چې کندنو بادشاہي چې نه مناسب یو تل زمانه رسو زمانه علاوه ذکر او معجزوي یقینا دې بخون کې موږ تابع کړل د رسول الله څنګه تجربه امره چې الله چې کوم نور روانه و په حکم د زبان دي روخان په نرمه سره چې شرط بده دی اراده وا او شرط بده رتاب رسید دې و شیاطینا او تابع کړل نور شیطانان هریو آبادی کوونکې ګلکار او انجنیر او هوا څنګه په ما نیوی فورس یمو دا ادب دی چې د دغه څه کندنو د بدای نسبت خلک چاته نه کوي الله ته نه کوي ناغوی مثلا یا شیطان دې نه څه جوړ کړل دي وعذاب او سزا باندې او تکلیف باندې اور کوز برجلې قوا اخبار فاصل وعذاب متصلون دا لامبلو وو لامبلو ځای بار دنیا او شراب او اسکلو حملال ول ورمی کدلرا بار بار دزو دا غي عمران اور سره دینا مهرباني زموږ طرف نه او ذکر عالم الباب او نسیت قلم الله خود به ذکر جوتا او نیو چې کمنو پلاس کې دي قسم کړو دی اوس سواجنا چې زو چې کمنو په دې باندې خپل بیبي وامه فلسل گزارن د سره غیر ور کې غریب کې بسو الله رب عزت ته تدبیر وکاو نو دا د ایوب علی السلام د پاره هغه ته کمندونو سلو نس جوړ کړیو یو جوړ کړیو نو اوس به د سیده لسو نس جوړي سل جوړي او دا ولا دلیل کوي فقل هغه هغه کم لک کړیو ډیر څه کړیو سخه سبند او یقینا دی راګرځي دن کې او یاد کړه چې کومو بنده زما بنیان زما ابراهیم سات یعقوب خاندان د همتونو د عقل یقینا خوښ کړی مې دی لرا په یو خوې باندې چې هغه یاد ول قیامت قیامت په تار وخت یادو پای نو من دنا لمن المستفین الاخيار او یقینا دې چې کومو زموږ سره خامخا ودانو له شو غرونه او یاد کې اسماعیل یې سوال کفر او یو دین د غرونه دار چې کوم یاد زما دا د نصیحت او د یادولو خبره یقینا متکامل را خامغه خسته دا وته دی بابون دامش پرانست شوی دی لره ورونه د مخ کې او پرانست شوی استقبالیا تکیاون کې بده کې راغواړي او بده کې مې ویډیره او شراب شربتونه او دې سره بندون کې نظر همزولې ها زما تولې مې لساب دا دی هغه چې درکړو شي تاسو لیوم الحساب لپاره دا غرض دی حساب یقینا دا چې کمنو ورکو زمونږه نشه دل نه ختمې دن دا خبره بالکل صحیح ده خو بل هم وره وان له تواغین له شر ماب او یقینا چې کمنو د پاره سرکشه د بد ځای ورته جهنم د ډوزه بشری په دی باندې یسلونها لا مراوم بكم تدیم خیر علی پتا سبحانه انتم قدمتم لنا تاسو چې کوم را مخ کړیو دي تمنګا فویسل قرار نو بس ځای بعد کې دوه دي پیران ته وای لیډرانو ته نه غیب وته وای پر وزمنګا چا چرا مخ کړیو مونږه دیتا سیوا کدل راځه ډبل ورنا ډبل پور کې نوې بو دی وای چې زمونږ خو پراتیو خالق یو قسم خلکو مونږ ته دشګرد وی شرخوخي بم وتوی چې دا شر پسند دي شرخوخي دي شریان دي چې کوم له ترل شي شر جوړي هغه نه ښکاری نن دي دوزخ کې چې څنګه چل لمبو شاته دي د شیطان شاته شي وي چا شاته دي او څنګه چل پته نه لګي ښکاری نه څه شو او یا منګې نه وینو چې تا شته شته خو منګې نه وینو او یا موږ دنیا کې دا خبره زه دروغ کړو چې دا سړي شریان دي ورته راشي وکي فقالوا وای ودی مالنا لا نرا رجالا سری موږ لرا چې نیو موږ هغه نارا او بازران چې موږ بش بیل دی لره شریانو نه مجاهد تم شری وی اته نام سخریا فاج کړو موږ دی لره غب حمزه دنو ملابسار چا کګی دې نه زموږ سترګې یقینا دا خامخا اپا اجګړو دوزخیانو قول ورته وایا راشه او دې مسله لا عجزي دی واورې دا انما انا منذر یقینا زمیرون کې او نشته لا بل الله نه الواد القهار چې کیو ضرور رب د اسمان نظم کې اوس چې مې دې کې ضرور بخون کې دا نو ته وایا دار چې کم نو دا داوا چې دا توحید نو او ناظم دا یو خبر لوي او تاسو ورځینه ډډه کوونکی نشته مالرا علم په بل ملای لالا په اوچت دفتر باندې پاو کې چې خبرې کوي ما ځنې مګر ان یو علیا وای نشي کوله ما ته مګر دا چې انا نذیر چې زم يرون کې صاحب استان ربک پاو کې چې رب دې فرشتو ته یقینا ز پیدا کوم کې یو بند د خټنا فیدا سویتون ور کلا چې ګور کم دنا اپ کوم په دې کې روح پلنا پریو دې د سجده کوونکی سجده وکړه فرشتو ټول په اړه باندې الله و دی وزا د دینه کین الله ورته وی وزا من هر دینه کین ته رټل شوی او یقینا بتا د قام غالا زما تر در قیامت هغه ته ورو مې دمرا توکا تر هغه دې پوره چې دی پور تکړه شي نو قال ان ورته الله فینک من المنذرین یقینا تیر دمکړې شو نه مهلت درکړې شو نه خطر نو ورته وای ما سلکم علی مناج نه غواړم تاسو نه بلی سمزدوري او نه مزدور ځان جوړونکو نه دا خبرې ځان نه جوړو ان ویلا ذکر العالمین سردا من سید بار ټول مخلوقات او خام کا خبر بشي پو بشي په خبر دې په حقیقت دې باندې بعد ان پر څه وخت